السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! پام مو را ګرځوم یوې مقالې ته چې عنوان یې دی، اسلامي خلافت د نړۍ پر مسلمانانو ستر نعمت دی. په ټوله نړۍ د غمونو تور څادر خپور و، د ظلمونو د تیارو له امله ورځ تر شپې بېلول ګران شوي وو، عرب او عجم د جهالت په یوه خړ ګرداب کې ښکېل وو، ټولو ولسونو په تورو تروږمیو کې د رڼا په هیله سترګې غړولې. دا دله رڼا نه وه او نه یې څه اثر تر سترګو کېده. ډېر خلک د ژوندون د سختو ناخوالو له امله مرګ ته سترګې په لاره وو. په ژوند کې هېڅ خواږه نه وو پاتې. ورځې او شپې د بېګا په توګه تېرېدې. د خپلولۍ احساس او د زړه سوی له منځه تللي وو. لوڼه په ځمکه ژوندۍ منډل کېدې، اولادونه د وسلې په توګه کارول کېدل. د ژوند کوم ځانګړی هدف نه و معلوم، علم او پوهه په صفر کې ضرب وه، د لاسو جوړو شویو شکلونو بتانو عبادت کېده، په وړو وړو خبرو په زمانو زمانو جګړې او په نسبونو فخر کېده، د خلکو له خوا جوړ شوي قوانین ولسي دودونه او قومي تړې عملي کېدې، او د ولسونو لپاره هېڅ یو اسماني قانون نه و چې د عدل فیصلې یې پرې وکړي. غلا، سود، غصب، لوټماري او ډاکې د روزۍ ګټلو یوازینۍ لارې وې. عیاشي او غوریاني په عروج کې وه. بربرتیا عامه وه. پرده او حیا نه وه موجوده. صداقت نه و. او په همدې توګه ټوله نړۍ تورو تیارو نیولې وه. چې د مکې په ښار کې د عدل، صداقت، امانتدارۍ، دیانتدارۍ یو روښانه لمر څرک وکړ او د الله تعالی په اراده د مکې شاوخوا په دغه روښانه لمر وځلېده. د دېرش کالو په اوږدو کې د. د دېرش کالو په اوږدو کې د دغه لمر وړانګې د ځمکې زیاتو برخو ته ورسېدې، تیارې په کډه شوې او د هر چا سترګې د یوه روښانه لمر د لیدلو په هیله وغړېدې. مرئیان د مرئیتوبه ازاد شول، ټولو خلکو د یو بل حقوق وپېژندل، لوڼه د کرامت لامل وګڼل شوې، پر کشرانو د شفقت لاس راښکل شو، مشرانو ته د هغوی د مرتبې مطابق درناوی وشو، د خوښیو فضا رامنځته شوه او د غمونو او کړاوونو شېبو د پای ټکی وموند. دا لمر د خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د نبوت لمر و چې د ظلم او استبداد په تورو ترږمیو کې د ځمکې مخ ته خپله رڼا راښکاره کړه. الله سبحانه وتعالی دغه رڼا په لاندې کلمو سره یاده کړې ده. په دې سره الله تعالی هغه چا ته هدایت کوي چې د سلامتیا د لارو تابعداري کوي او په دې کتاب سره یې له تیارو نه رڼا ته راوباسي او د سیده لارې لارښوونه ورته کوي دا د قرآن او سنت او د اسلام د سپېڅلي دین رڼا وه چې د ژوند هره برخه یې روښانه کړه مړاوې ځمکه یې یو وار بیا را تازه کړه د جهالت ستومانه ولسونو ته یې د علم پوهې او ثقافت ساه ور وبخښله د ژوند ټولې برخې په ځانګړیو احکامو سره روښانه کړې، د وخت ټولو حاضرینو ته یې له خپلې دغې رڼا نه برخه ورکړه. او ټولو ته یې وصیت وکړ تر څو همدغه روښنايي تر وروسته راتلونکو ولسونو، غیبینو، ورسوي، خپلو ملګرو ته یې په کلکه امر وکړ چې زما له خوا نه که یو آیات در ورسېده نورو ته به یې رسوئ، لکه چې فرمایي، بلغوا عنی ولو آیة. که یو آیات هم وي له ما نه یې نورو ته ورسوئ. یاد ساتئ! همدا دین دی هر حاضر کس غایب ته ور رسوي. د خپلو سنتو او تر هغه وروسته د راشده خلفاوو د سنتو او ټولو اسلامي مشرانو پر تابعدارۍ یې امر وکړ او په پوره ټینګار سره یې وفرمایل، پر خپلو ځانونو تقوا او غوږ اېښودل او د خپلو اسلامي مشرانو خبره منل لازم کړئ. اګر که پر تاسې د خلیفه له خوا نه یو حبشي غلام وټاکل شي او تاسې به له ما نه وروسته ډېر زیات اختلافات وینئ، نو د اختلافاتو په دغه زمانه کې زما د سنتو او د خلفاء راشدینو، مهدیینو، د سنتو تابعداري لازمه کړئ، په دې سنتو کلک خپل غاښونه ولګوئ او له نویو کارونو، بدعاتو، ځان وژغورئ، ځکه هر بدعت ګمراهي ده. د نبي علیه السلام او خلفای راشدینو له سنتو نه یو دا و چې په یو جماعت کې راټول شوي وو او د نظام په ساتلو کې یې د تفرقو، ډلو ټپلو، څخه کرکه لرله. نو د نظام په جوړولو کې نوی کار دا دی چې امت په ډلو ووېشل شي او له دې نه قرآن او سنت کې منع راغلې ده. د همدې مسؤلیت په سپارلو سره هغه له امت نه کوچ وکړ. او د دین ساتنه نورو ته رسونه او د دې خدمت یې هم دوی ته وسپارل. دوی هم د یوه خلافت په ټاکلو سره د دغې ذمه وارۍ او مسولیت د ادا په لور ګړندي ګامونه پورته کړل او په خپلو هیلو کې بریالي شول. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په پوره مېړانه د نبي علیه السلام ور سپارل شوی مسولیت تر خپلې وروستۍ سلګۍ سمبال کړ، د نبي صلی الله علیه وسلم ټاکل شوي پلانونه یې عملي کړل، د مرتدینو پر ضد یې جهاد اعلان کړ. او د زکات منع کوونکو سره یې جګړه پیل کړه، اسلام یې بېرته پر ټولو خلکو د یوه پیاوړي ځواک په توګه ومانه او په خپلې مړینې سره یې کار د عمر فاروق رضي الله تعالی عنه په غاړه کې ور واچاوه، هغه هم ښه پوره سمبال کړ. د نړۍ ګڼو هېوادونو ته د ده په زمانه کې د الله تعالی دین ورسېده او زیات پرمختګ یې وکړ، تر وروستي خلیفه همدا سلسله را وچلېده، که څه هم په منځ منځ کې فتنو هم سر راپورته کړ، خو بیا هم تر ډېرې مودې مسلمانانو د خپل دین اصلي تصور نه و بدل کړی، ځکه نو په بریالي توګه په خپل موقف چلېدل او روان وو. کله چې د خلافتونو مضبوطه ماڼۍ وړنګېده او پر ځای یې ملوکیتونه یعنې شاهي نظامونه پیل شول، د اسلامي امت دبدبه کمزورې او له عروج یعنې لوړتیا څخه یې زوال ته مخه کړه. بیا د دیموکراسۍ او نورو غربي نظامونو په رامنځته کېدو سره یوازې اسلامي نظامونه نه بلکې ټول اسلامي افکار له خطر سره مخ شول، د ښو مسلمانانو فکرونه تخریب شول، له الله سره د خلکو تړاو ورک شو، اسلام یوازې د محراب او منبر تر بریده محدود دین وبلل شو. د مسلمانۍ د درندو وعدو باوجود ډېرو خلکو اسلامي نظام وحشت، ارتجاع، بنسټپالنه، بنیادګرایي، تروریزم، ترهګري، دهشتګردي، شر و فساد، بې مصلحته له وخت سره ټکر او بالاخره نه تطبیقېدونکی نظام وباله او په همدې سره یې خپل ځان د اسلام له دایرې نه بېرون کړ، سره له دې چې په غټه خوله د اسلام دعوهګیر هم دي. دیموکراتانو او د شاهي نظامونو حاکمانو د اسلامي امت افکار دومره خراب کړل چې یو څو غربي هېوادونه یې ورته د یو برحق معبود، خدای، په توګه وروپېژندل. د ملال متحد په نامه د څو کفري هېوادونو هره خبره یې د یوه الهي فرمان سره مرادفه وګڼله او د ځان لپاره یې د یوه مشروع قانون په توګه واجب العمل وګرځوله. په ډېر اطمینان سره د خپلو ویناوو په اوږدو کې کله د ملګرو ملتونو نړېواله اعلامیه او د هغې کفري مادې د دلیل په توګه وړاندې کوي او کله د بشر د حقوقو نړیوال قانون او د هغه کفري مادې تر دې چې د اسلامي نړۍ د دولتونو د راجوړولو څخه واخله تر مذهبي چارو او مدني قوانینو پورې خپل واګې د امریکې، فرانسې، برتانې، جرمنې او جاپان په لاس کې ورکړل. غربي میډیا د مسلمانانو روحیه ور خرابه کړه او پر دوی داسې تلبیس ګډوډي راوسته چې چې کفر او اسلام یې ورته یو مساوي کړل. آن تر دې چې په ډېرو مسلو کې د یهودو کچر اوباما او د هغه ډله ائمة الکفر د ستر مفتي په توګه ومنل. که د یوې موضوع په اړه همدغو د کفر امامانو د حلالولو فتوا ورکړه، ټول به یې په تعقیب هماغه فتوا ورکوي او که یو کار یې وحشت وباله، دوی ورته په وازه خوله وحشت وايي، سره له دې چې دا به وحشت نه بلکې د اسلام له سپېڅلو احکامو څخه به وي. د حلالولو او حرامولو واک د همدغو څو کافرو لاس ته ورغی. د اسلام ویش همدوی کوي، یو یې معتدل، منځګړی او بل یې متشدد، توندلاری او سخت دریځ اسلام بولي. دا ټول کارونه د ناکاره حاکمانو، دموکراتیکو او شاهي حکومتونو، طاغوت د پرېکړو، سازشونو او د بدمرغه درباري ملایانو د تحریفاتو او تلبیس پایله ده. په داسې حالاتو کې الله سبحانه وتعالی د عراق پر ځمکه یو وار بیا د خلافت روښانه لمر وځلاوه. الله تعالی دغه ځمکه د یوه مسلمان، عاقل، بالغ، عادل، عالم، مجاهد، د الله د شرع نافذوونکي، قریشي، د محمد صلی الله علیه وسلم، فاطمې او علي رضي الله تعالی عنهما لمسی ابوبکر ابراهیم البغدادي القریشي حفظه الله ورعا په واک کې ورکړه. د امت مسلمه ټول جهادي او دعوتي جماعتونه ورسره یو شول، په لاس لاندې ځمکه یې د الله تعالی احکام او د محمد صلی الله علیه وسلم طریقې را ژوندۍ کړې، د اسلام دښمنانو ته یې غاښ ماتوونکی ځواب ورکړ، د امت ستر مقاصد یې ور پوره کړل، د ټولې نړۍ د مسلمانانو هیلې یې را ژوندۍ کړې، کفار یې مایوسه او له سختې وېرې سره مخ کړل. د نړۍ مسلمانان یې سره راټول کړل، جماعتونه او تنظیمونه یې ختم کړل، د ټولې نړۍ کفارو ته یې اخطار ورکړ او ټولو مسلمانانو ته یې د همغږۍ بلنه ورکړه، په همدې سره یو وار بیا په ټوله اسلامي دنیا کې د عدل او انصاف لمر وځلېده، یو ځل بیا د نبوت پر منهج ولاړ نظام رامنځته شو، د ستړي امت ستړو هیلو دمه ومونده، د ټولې نړۍ کافر د رعب او وېرې له امله په لړزان شول، د بې دینۍ ښاپېرک د ځان لپاره د داسې تیارې په لټه کې شو چې ساعت یې په کې تېر شي او د اسلامي خلافت ځلانده لمر وړانګې سترګې ور ړندې نه کړي. د دغه لمر وړانګې تر خراسانه را ورسېدې، د خراسان مجاهدینو ورسره بیعت وکړ او لا هم د بیعت لړۍ ښه ګړندۍ روانه ده. له دې امله موږ هم له نوموړي سره د اسلامي نظام په تطبیق کې په بیعت مکلف یو او باید بیعت ورسره وکړو. په همدې لړ کې د خراسان اوسېدونکو ټولو جهادي حرکتونو باندې غږ کوم او بلنه ورکوم چې راځئ یو ځل بیا هغه وخت راغلی چې اسلامي امت د دښمن له غلامۍ څخه ازاد شي او د یوه شرعي نبوي بیرغ لاندې د خپل شریعت په نفاذ سره خپلې سترګې یخې کړي. آیا تاسې عبرت نه اخلئ ای د خراسان وسله والو ډلو؟ تاسې ولې د اسلامي خلافت په ضد باندې جنګېږئ؟ آیا غواړئ چې خپل ځان ته په خپل لاس قبر وباسئ؟ که تاسو کوم یو مو د خپل سر غوڅول خوښوئ او یا د خپل کور ړړنګول غواړئ، آیا ګومان کوئ چې تاسې به اسلامي دولت له منځه یوسئ؟ آیا تاسې ګومان کوئ چې تاسې د عراق د صحواتو څخه په جنګ کې ډېر سخت یاست؟ چې تر شا یې امریکا او د هغې ټلواله ولاړه ده. ای د هر دې وسله والو ډلو د اسلامي دولت له جنګ څخه لاس واخلئ! ایا تاسې د شاه د تنظیمونو، ډلو، تحریکونو او صحواتو څخه عبرت نه اخلئ؟ ای د هر دې وسله والو ډلو د اسلامي دولت له جنګ څخه لاس واخلئ او خپل رب ته توبه وباسئ! موږ پرېږدئ چې یهودو، صلیبیانو او طواغیتو سره وجنګېږو او هر هغه څوک چې زموږ پر ضد جنګ باندې ټینګار کوي نو بیا دې ژړا، فریاد او خفګان نه کوي. وایي د الله د کتاب ستن، ستن هغه ستن چې په هغې باندې چت ودرېږي، یعنې د الله رب العالمین کتاب چې په کوم ستن باندې ودرېږي، دا ستن زما د بالښت د لاندې نه اوچته شوه او چې ما ورته وکتلې، دا ستن وایي لاړه لاړه په شام کې چې کوم دی دا ناله شوه او په شام کې د هغې نه رڼاګانې او انوارات را ووتل، رڼاګانې په شام کې د دې نه را پیدا شوې. علما فرمایي. زما عزتمندو! صرف شام او عراق نه، تاسو ته به داسې ښکاره کېږي چې دا په خراسان کې یو څو کسان دي او د هغې نه هم چې کوم دی ډېر دښمنان ګېر چاپېره تاو دي او دی یې دلته محاصره کړي دي. دا به څه وکړي؟ دا دومره غټې غټې خبرې کوي. زما عزتمندو! یو څو کسان موږ نه یي. الحمدلله اول موږ سره الله رب العالمین ملګری دی، د هغې نصرت او د هغې ملایک موږ سره ملګري دي. د هغې نه پس په دنیا کښې په مختلفو ملکونو کښې الحمدلله د اسلامي خلافت لښکر او مجاهدین موجود دي او پراخه علاقو باندې الله رب العالمین هغې ته تمکن او تسلط ورکړی دی پراخه علاقو باندې غلبه ورکړې ده اسلامي خلافت ولایتونه په دنیا کښې په مصر کښې الحمدلله د اسلامي خلافت ډېر پراخه ځمکې موجودې دي، نیولې دي. په مغربي افریقا کې، نایجیریا کې، اسلامي خلافت ته الله رب العالمین دومره پراخه ځمکه ورکړې ده، لکه دا ټول افغانستان، دومره غټه ځمکه یې ورکړې ده. لیبیا کې ورله پراخه ځمکې ورکړې دي، په یمن کې، الجزایر کې، مغرب کې او دغه رنګې زما عزتمندو دنیا کې نورې علاقې هم دي چې الله رب العالمین خلافت په هغې باندې قایم کړی دی. زما عزتمندو مجاهدینو وروڼو! او عوامو مسلمانانو وروڼو! هغه وخت نږدې دی چې تاسو به وګورئ، د اسلامي خلافت مجاهدین که نن په دې تورو غرونو کې اوسېږي او محاصره دي، هر طرف نه هر دښمن د هغوی په خلاف باندې را یو ځای شوی دی، خو زما عزتمندو دا ورځې لرې نه دي. چې دا مجاهدین به تاسو په غټو غټو ښارونو کښې وینئ ان شاء الله تعالی د الله په فضل او کرم سره د اسلامي خلافت مخې ته هېڅ یو طاقت د دنیا نه شي ټینګېدلی ولې ځکه دې سره الله رب العالمین ملګری دی چا سره چې الله ملګری شي بیا یې هېڅوک زما عزتمندو د هغې مخه نه شي نیولی یو مثال تاسو د دې وګورئ یو مثال یا دوه مثالونه تاسو وګورئ اول دې ته وګورئ په دې علاقه باندې موږ څومره کمزوري وو دې قومونو زمونږ په خلاف پاڅون وکړو دغه رنګې د آی اس آی او د ایران ایجنټان چې کوم د هغې سره ملګري شو دوی یو ډېر قوي اتحاد وکړو زمونږ په سلګونو باندې مجاهدین یې شهیدان کړو او دوی دا سوچ وکړو ګنې چې اسلام چې کوم دی ختم شو خلافت ختم شو دا مجاهدین ختم شو دا مونږ ووهل خو لېکن دې خمقلانو ته دا پته نه وه چې دا خو اسلامي خلافت دی، داسې تنظیم نه دی، داسې ډله نه ده، دا یو جماعت نه دی چې تاسو به دا ختم کړئ، دا والله العظیم د دنیا هېڅ یو طاقت نه شي ختمولی، تاسو نن ګورئ هغه خلک چې پرون یې زمونږ په خلاف باندې پاڅون کړی و، الله رب العالمین داسې عبرتناکې سزاګانې هغوی له ورکړلې چې د هغوی نسلونه هم چې کوم دی نن په هغه پاڅون باندې پښېمانه دي او په هغې باندې به یې چې کوم دی خپلو مشرانو ته ښېرې کوي چې ولې مونږ دوی دې سره دنیا ته زموږ حقانیت ښکاره کېږي، زموږ مشران وینه ورکوي، زموږ مشران قرباني ورکوي، دې سره مسلمانانو ته زموږ حقانیت ښکاره کېږي او زموږ د دښمن بتلان ورته ښکاره کېږي. زما عزتمندو! دویم مثال تاسو وګورئ، د دې نه ډېر عجیب مثال د افغانستان مرتد حکومت په موږ باندې د عملیاتو اعلان کړی دی، د هغې ابتدايي عملیات چې کوم دی په کوټ باندې شروع دي فلحال تاسو ته ټولو ته پته ده حکومت روزانه په راډیو کښې دا دروغ خورئ وزیر دفاع یې دا دروغ ویلي وو پرون په راډیو کښې دا بیان ورکړی او نه شرمېږي دا خلک کله چې انسان کې اسلام نه وي ایمان په کښې نه وي هغې کښې بیا حیا او شرم هم نه وي وایي موږ کوټ مکمل تصفیه کړو دولت اسلامي د مجاهدينو نه په هغې کې وایي موږ شپږ پوستې واچولې حالانکه تاسو ورشئ وګورئ الحمدلله ثم الحمدلله یو څو مجاهدین دي یو څو کشران مجاهدین دي په معمولي اسلحه باندې کمزورې اسلحه باندې دومره غټه قوه یې ایساره کړې ده چې الحمدلله تر نن تاریخه پورې په ننګرهار کې په جلال اباد ولایت کې هیڅ چا چې کوم دی د دې کافرو او مرتدو قوه چرته ایساره کړې نه ده د اسلامي خلافت یو څو مجاهدینو په خپلو وینو باندې هغه قوه ایساره کړې ده الحمدلله یو لېش هغه قوه دا استطاعت نه لري دا طاقت نه لري چې هغه د اسلامي خلافت ځمکې باندې ورشي او په هغې باندې قبضه وکړي بلکې الټا الحمدلله الله رب العالمین د هغې په زړونو کې رعب واچو پرون موږ ته دا خبر مېلاو شو چې هغوی بېرته واپس خوځېدلي دي، لږ شیان هغوی بېرته واپس شوي دي. زما عزتمن ته د تعجب خبره ده، یو طرف ته دومره غټ طاقت چې هغې سره امریکا ولاړه ده، هغې سره ایران ولاړ دی، هغې سره یورپ او اسراییل ولاړ دی، هغې سره روس ولاړ دی، لکه روس چې کوم دی د افغانستان مرتد بادشاه، خبیث او غلام بادشاه، ټوله دنیا دې ځېنه عبرت حاصل کړي نږدې ده ان شاء الله سیهزم الجمع ویولون الدبر چې نږدې ده یو څو ورځې پس به دغه د کوټ چې کومه خو ده د مرتدینو دا به تښتي او په داسې انداز کښې به تښتي ان شاء الله عز وجل چې د هغې نسلونو ته به هم دا عبرت عبرت والا درس چې کوم دی پروت وي، خپلو نفسونو ته به هم وایي چې د اسلامي خلافت مجاهدینو سره د مقابلې کوشش مه کوئ. زما عزتمندو! ټولې دنیا ته زمونږ دا پیغام دی، ای دنیا والاو! اسلامي خلافت مخه هېڅ څوک نه شي نیولی، نه یې څوک په جازونو سره نیولی شي، نه یې څوک په توپونو سره نیولی شي، نه یې څوک په ټانکونو سره نیولی شي او نه څوک ملکي اتحادونو سره دا اسلامي خلافت نیولی شي، بلکې د خلافت دا لښکرې، د خلافت مجاهدین ان شاء الله عز وجل دا به مخ مخ په وړاندې روان وي د الله په دې ځمکه باندې به د الله نظام قایموي د الله د ځمکې نه به د الله د دشمنانو وجود ورکوي د الله په ځمکه باندې به ان شاء الله د الله شریعت قایموي په دې کښې به خپلې وینې ورکوي په دې کښې به خپل بچي قربانوي په دې کښې به خپل مالونه قربانوي والله العظیم موږ دا دنیا چې پرېښې ده دې تورو غرونو ته موږ راختلي د ټولې دنیا دشمني هغه موږ قبوله کړې ده نبي صلی الله علیه وسلم به فرمایلي، نصرت بالرعب مسیرة شهر وایي، یو میاشت په اندازه باندې الله رب العالمین ما له رعب را کړی دی. دا اسلامي خلافت مجاهدین دي چې هغې له الله رب العالمین رعب ورکړی دی. موږ څومره کمزوري، ظاهري لحاظ سره کمزوري، خو لیکن الحمدلله ایماني لحاظ سره موږ ډېر مضبوط یي، د عقیدې په لحاظ سره موږ ډېر مضبوط یي، د الله د مدد په وجه باندې موږ ډېر مضبوط یي. تاسو دښمن نه واورئ، د آی اس آی مرتدین او دغه رنګې د افغانستان د حکومت دا مرتد فوجونه او دا مرتد استخبارات دا چې مونږ کله رانیسو او دا د چړې لاندې مونږ راولو ان شاء الله عز وجل په دې باندې هغه سنت مونږ را ژوندي کړو کوم سنت چې نبي صلی الله علیه وسلم د بنو قریظو په هغه خبیثو یهودیانو باندې تازه کړي وو هغه سنت به انشاالله موږ ژوندي کوو او د الله په فضل او کرم سره زما عزتمندو مسلمانانو وروڼو څوک کوم عوام چې د اسلامي خلافت د لاندې اوسېږي زما عزتمندو! دا ډېره ستړې کېدونکې قافله ده، دا ډېره اوږده قافله ده، دا ډېر اوچت همتونه غواړي، دا ډېرې اوچتې حوصلې غواړي. الحمدلله زمونږ په زړونو کې هغه حوصلې الله رب العالمين را اچولې دي. زمونږ ټولو مسلمانانو ته دا درخواست دی، اسلامي خلافت ستاسو د حفاظت لپاره ان شاءالله را اوچت شوی دی، خو حفاظت نه مراد ګورئ اول اسلامي خلافت به ستاسو د ايمان، ستاسو د عقیدې حفاظت کوي، د هغې نه پس هغه مسلمان چې هغه د الله دښمن نه يي، د الله د دښمنۍ په صف کې نه يي ولاړ، د اسلامي خلافت په خلاف يې ټوپک نه يي راخستی، ان شاء الله عزوجل هغه مسلمان که د هر مسلک سره تعلق ساتي، که د هر مذهب سره تعلق ساتي، چې فقط مسلمان يي، موحد يي، مشرک نه يي، د هغې وینه. د هغې مال، د هغې عزت به مونږ داسې حفاظت کوو لکه څنګه چې د خپل عزت حفاظت کوو. مونږ به خپلې وینې د مسلمانانو د عزتونو د دفاع لپاره پېش کوو او دا خبره ان شاء الله عزوجل تاسو به په خپلو سترګو باندې وینئ. حالات برابر نه دي، دې وجې نه زه خپله خبره ختموم او مختصروم یې. الله رب العالمین دې. نور څه نه لرو چې موږ یې ستا د دین نه او خلافت نه او شریعت نه قربان کړو الله موږ سره د خپلې سا نه او د خپل سر او د خپلې وینې نه قېمتي شی بل نشته دی الله موږ تا ته خپله وینه د ارزان انداز کې پېش کوو الله موږ تا ته خپل سر دا پېش کوو ستا د دین نه قربانو الله ته زموږ دا سرونه قبول کړي الله رب العالمین ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي الله په ټوله دنیا کې اسلام له غلبه ورکړي الله رب العالمین په ټوله دنیا کې محترمو مجاهدینو وروڼو! غواړو چې په دې درس کې د یو مجاهد لپاره کومې خبرې ضروري په هغې باندې رڼا واچوو. ځکه چې جهاد یې مقدس عمل دی او دا چې په هغه شرایطو باندې برابر سر ته ورسېږي چې کوم د یو مجاهد لپاره په شریعت کې ټاکل شوي نو بیا نتیجه ورکوي. د دې وجې نه د اسلامي خلافت مجاهدین اوس په یو ناشنا او عجیب حالت کې دي. ای د خلافت مجاهده! نن ستا هره شېبه په مشکلاتو، امتحاناتو، جنګونو او غورځنګونو کې ده. هره شېبه دې د مرګونو د مرګوني حالاتو سره لوبې دي. ستا او د آخرت تر منځ ډېر نری تار دی او هر وخت یې د پرې کېدو امکان شته. داره لحظه د اخرت په درشل کې که دا هر څه د الله تعالی د رضا لپاره وکړې نو هره شېبه او هره شپه او هره ورځ د ستر عبادت شمېرل کېږي نو باید د دې سپېڅلي عبادت لپاره هره ورځ او هر ساعت خپل نیت تازه کړي ځکه معلومه نه ده چې ستا د اخرت فیصله به کله کېږي او کله به خپل قیمتي روح خپل خالق او مالک ته سپاري، نو تر هر څه د مخه باید هر مجاهد خپل نیت صفا کړي او خپله ټوله قرباني یوازې د خپل رب د رضا لپاره وکړي. اخلاص دې ته ویلی کېږي چې د خپل جهاد، هجرت، عبادت او هر حرکت مقصد یوازې د الله رب العالمین رضا وګرځي. ځانښودنه، یعنې ریا، شهرت، د خلکو خوشحالول، غنیمت او دنیوي امتیازات لاس ته راوړل، دا دې باید مقصد نه وي، ځکه ریا د انسان ټول اعمال بربادوي، بلکې په جهنم کې تر ټولو لومړی ریاکار مجاهد غورځول کېږي. له اولې ورځې نه داسې نیت وکړه چې زه د اعلا د کلمت الله لپاره جهاد کوم. او زه به د ټولو کفري هېوادونو او ټولو کفري قوانینو د له منځه وړلو لپاره او د اسلامي خلافت د قایمولو لپاره جهاد ته دا نیت وکړه چې زه د ټولو مظلومو محکومو محبوسو مجبورو مسلمانانو نارینه و زنانه و ماشومانو د خلاصون او انتقام لپاره جهاد کړم جهاد تر ټولو غوره عمل دی او ډېر زیات ثواب لري. کله هم چې له ریاکارۍ وېرېدې، نو داسې وګڼه چې له دې اجرونو څخه محرومېږم. په هر عمل کې ځان له اخلاص سره عادت کړه او هر وخت خپل نیت بیا بیا تازه کړه، ځکه صحیح نیت هر ځل ستا درجات اوچتوي. له بدعاتو، خرافاتو، نارواو، حرامو او پرېوتو اخلاقو، عقایدو او اعمالو نه ځان وساتي، د خپلې ژبې، غوږونو، سترګو او لاسونو ساتنه وکړي، د دې لپاره چې په حرامو کې واقع نه شي او رب العلمين ترې ناراضه نه شي. د يوه مجاهد. اخلاق دا باید وپېژندل شي چې دا څه رقمي ای مجاهده څنګه چې ستا لپاره ستا لاره ښکلې او سپېڅلې ده همدارنګه خپل اخلاق او عادات ښکلي او سپېڅلي کړه ښکلي اخلاق دروند شخصیت جوړوي ښکلي اخلاق د هر چا په زړه کښې ستا لپاره ځای پیدا کوي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو لاروی د هغه اخلاقو او اعمالو ته ځیر شه ته فکر وکړه د نبي علیه صلات وسلام په ژوند کې هره ورځ په لسګونو کفار او مشرکان ولې په اسلام کې داخلېدل سره له دې چې په کلونو کلونو یې د رسول الله صلی وسلم سره دښمني کړې وه ایا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لوړو او ښایسته اخلاقو وجه نه وه خامخا د نبي علیه صلات وسلام د اخلاقو د وجې نه دغه خلک په اسلام کښې داخلېدل ته هم خلکو ته د اخلاقو یوه نمونه جوړه شي عام مسلمانان ځان ته را نږدې کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الخلق كلهم عيال الله وأحبكم إلى الله من أحسن إلى عياله إلى عياله انسانان د الله تعالی مخلوق دی او الله تعالی ته تر ټولو خوښ هغه دی څوک چې د خپلې کورنۍ سره ښېګړه کوي په بل ځای کښې نبي علیه السلام فرمایي ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا په تاسې کښې ما ته ډېر خوښ هغه څوک دی چې غوره اخلاق ولري دا د الله تعالی مخلوقات دي ته د همدې لپاره د اسلام او شرعي نظام د راوستلو لپاره جنګېږي الله تعالی قانون په همدې نافظوي ته خلک د اسلام او قرآن په لور رابلې، ستا دعوت ته به همدوی لبیک وایي، نو ایا دوی له تا نه د همداسې ښو اخلاقو تمه ونه کړي؟ ایا له همدوی سره ښه اخلاق ضرور نه دي؟ خامخا له دوی سره که ستا اخلاق ضروري دي، که هغه مسلمانان چې ستا په څنګ کې اوسېږي ستا له اخلاقو خوښ نه شي، نو څه فکر کوې هغه چې ستا له خوا نه ډېر جلا دي او وخت په وخت ستا د دښمنانو له تبلیغاتو هم متاثره کېږي هغوی به ستا دعوت ته لبیک ووایي او یا به در سره یو ځای شي هېڅکله نه آیا ته پوهېږې چې په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی خپل ګران پیغمبر ته فرمایي وانک لعلی خلق عظیم ای پیغمبره ته تر ټولو غوره او ښایسته اخلاق لرې په ښایسته اخلاقو پیدا شوی په ښایسته اخلاقو رالېږلی شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښو اخلاقو نتیجه وه چې ټول صحابه کرام یې په ځان راټول کړي او هغوی پرې راټول او ځانونه یې پرې قربانول الله سبحانه وتعالی ځکه ورته فرمایي فبما رحمت من الله لنت لهم نو دی ته عفو وکړه او د الله تعالی نه ورته بښنه غواړه. الله تعالی خپل ګران پېغمبر ته امر کړی چې د خپلو ملګرو سره نرمي کوه، نو موږ هم باید همدا حکم عملي کړو او له خپلو مسلمانانو وروڼو سره نرمي وکړو، ځکه موږ د الله تعالی په حکم او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په لاره روان یو. که له عام مسلمانانو سره د نبوي اخلاق وکړل، نو همدې بسته هر ډول مرستې ته ودرېږي. د نبوي اخلاقو له امله قریش او د عربو د صحرا کوچیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرستې ته ودرېدل. ایا دا خلک چې له کلونو په اسلام کې پاتې شوي او د هر دښمن په مقابل کې جنګونه او قربانۍ ورکړي، خو سالمه او په زړه پورې رهبري غواړي. ای مجاهده! ځان وپېژنه، ته د الله تعالی د دین ګټلو، اوچتولو او یو نړیوال اسلامي خلافت قایمولو لپاره راپاڅېدلی یې، ستا لاره سپېڅلې او مرام دې ډېر اوچت دی. جهاد سپېڅلې لاره ده، مګر سپېڅلي زړونه، پاکه عقیده، لوړ اخلاق، اوچت فکر او کلک اطاعت غواړي. جهاد د اطاعت، استقامت، شجاعت، صبر او پر ځان د هر ډول مشکلاتو زغملو نوم دی. ته هم له جهاد سره ځان برابر کړه، داسې نه چې جهاد له ځان سره برابر کړې. د هر ډول مصیبت او سختۍ وروسته فراخي او اساني را ځي، له زندانه وروسته ازادي شته، له محکومیت نه وروسته حاکمیت وي، له مظلومیت نه وروسته انتقام وي، له شهادته وروسته کامیابي وي او له شکست او ماتې څخه وروسته فتوحات وي. ای د الله تعالی د دین سرښندونکیه! که غواړې چې د الله تعالی دین پر ټوله نړۍ حاکم او قایم شي، نو ظاهر او باطن له اسلامي شریعت سره برابر کړه او په نورو خلکو کې د دې کوښښ وکړه چې څنګه خلک د الله تعالی په دین کې پوره داخل شي، په لمونځ، تلاوت، نوافلو، صدقاتو او د سهار او ماښام اذکارو پابند اوسه. هېڅکله په دې کښې غفلت ونه کړي او د اسلام لومړني اساسات توحید ولا برا تاغوت د جهاد مقاصد او نور شرعي ضروري مسایل زده کړه ځکه ستا د قربانیو کامیابیو فتوحاتو د رب العالمین لخوا د مرستې او کومک یوازینی راز همدا دی چې هغوی د غربي قوانینو او نظامونو لپاره جنګېږي او ته د الله سبحانه وتعالی د آسماني قانون د نفاذ لپاره جهاد کوې. ته له نورو سره ډېر فرق لرې، ستا مقاصد، اهداف او تګلاره له نورو ډېره جلا ده. ته د الله تعالی د دین سرښندونکی یې او د شیطان له لښکر سره جنګېږي. د ټولو طاغوتي، کفري او سیکولر حکومتونو سره ستا جګړه ده، ټوله نړۍ ستا د اسلامي خلافت د راپرځولو لپاره یو شوې او داسې ډېر غرب ځپلي، بې دینه، په نامه ډلې ټپلې تنظیمونه، ناپوهه مسلمانان او د الله تعالی دښمنان د دوی په صف کې ولاړ دي. ای مجاهده! پام کوه چې د کفارو په دې دسیسو او پلانونو ونه غولېږې. صلیبیانو او د هغوی د روزل شویو افغاني، پاکستاني، ایراني او نورو مزدورانو په بدنامولو غمجن نه شي، د نړۍ ټولې کفري او غربي ادارې خپل ټول ادارو خپل ټول امکانات، ارګانونه، رسنیزې شبکې، موسسې، رادیوګانې او تلویزیونونه د دې لپاره ګمارلي چې ستا سپېڅلې څېره خلکو ته دروغجنه او ستا مورال ټیټ معرفي کړي. کله درته سختدریځ او ترهګر وایي، کله دې له تمدنه وروسته پاتې او کله دې د تعلیم او ترقۍ دښمن بولي او کله دې د نړیوال کفري امن لپاره دوی خطر ګڼي، مګر که دوی هر څه ووایي، ته د حق په کاروان کې مل یې، که په کاروان پسې هر څوک هر څه ووایي، کاروان هېڅکله ورته نه ودرېږي، دا ستا د حقانیت نښه ده چې د نړۍ ټول کفار ستا په خلاف یو شوي دي. ځکه دوی ښه پوهېږي چې دا هماغه خلافت دی چې اته سوه کاله یې په اندلس کې زموږ واکمني کړې او دا هماغه لښکر دی چې یو وار بیا به له شام عراق او خراسانه تر بیت المقدس اروپا امریکا چین او روسیې پورې ورسېږي الحمدلله د خلافت کاروان ورځ تر بلې پر مخ روان دی هېڅکله پر شا تګ نه مني ته هم د دې کاروان یو جز یې د خپلې دې سپېڅلې لارې پر شا نه شي سستي ونه کړي کم همته نه شي زړه تنګ نه کړي قدم دې پیاوړی کړه همت دې لوړ کړه او ډاډمن اوسېږه انشاءالله تعالی د الله تعالی مرسته نږدې ده دې خبرې ته ښه ځیر شه چې د دښمن په وړاندې هره ستونزه ستا لپاره د کامیابۍ کیلي ده او ستا د هر ملګري زخم او شهادت ستا لپاره د فتوحاتو دروازه ده هېڅکله د جهاد په لاره کې سختي د ملګرو زخم او شهادت او خپل تکلیفونه پر ځان بوج نه کړې او نه دې د جهاد په لاره کې حوصله را ټیټه کړې ای مجاهده آیا پر دې تجارت خوښ نه چې خلک د دنیا ګټلو لپاره مصروف دي او ته د رب العالمين د دين په ګټلو مصروف يې، خلک خپله دنيا ودانوي او ته خپل آخرت ودانوې، اې د الله رب العالمين په دين مينه! ايا پوهېږي چې ټوله نړۍ ستا ننداره کوي، تا ته ځير دي، ځنې يې ستا د فتح لپاره سترګې په لاره دي او ځنې نور بيا ستا د خلافت پر ضد لکه غرونه غټ غټ پلانونه جوړوي، په دې فکر چې ستا او ستا خلافت له منځه يوسي. پام کوه چې داسې کوم کار در څخه ونه شي چې ټول صف ستا د عمل له وجې بدنام شي او د مجاهدینو پر مخ تور داغ پاتې شي په خپل عبادت کې هېڅکله سستي مه کوه چې د الله تعالی د مرستې دروازې دې پر مخ هر وخت خلاصې وي هېڅکله د الله تعالی نافرماني مه کوه چې د الله تعالی مرسته در نه کټ نه شي ای مجاهده وروره د الله تعالی په لاره کې له غدر نه ځان وساته دا د مجاهد له صفاتو څخه نه ده چې د یو څو روپو له امله ته ټولو قیمتي بدله له لاسه ورکړه پام کوه هر ډول دوکې او خیانت نه ځان وژغوره هغه هغه که په غنیمت کې غدر وي یا په بیتالمال او یا د سپارل شوي مسؤلیت په ادا کې سستي وي، دا ټول د رب العالمین د قهر او عذاب سبب دی، د ډېر لږ مال، متاع او دنیوي سامان له امله دې خپله قرباني او تر هر څه قېمتي جهاد له خاورو سره خاورې نه کړي، په اخرت کې به په غدارو او خاینو آمرانو مجاهدینو جهنم ګرمول کېږي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي، شراک من نار او شراکان من نار. د غنیمت نه غلا شوی شی که هغه یو د بورډ سپلې تسمه وي یا دوه وي نو دا یو یا دوه د اور تسمې دي پام کوه چې هېڅکله د امیر له اجازې پرته د بیتالمال او یا غنیمت نه څه وانخلې او نه هم د په درسپارل شوي مسؤلیت کې سستي وکړي لږ په ځان سختي تېره کړه چې د جهنم له اوره به خلاص شي جزاکم الله خیرا د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو همدا شېبه د کوټ بازار کې زه شتون لرم او د یو کاکا چې نغري ته ناست دی او پیکوڼې پخوي خپل حلال رزق خپلو بچو ته ګټي له دې به وپوښتم چې د خلافت تر سیوري لاندې دا څومره خوشحاله دی او د خلافت د مجاهدینو وضعیت او د دوی رویه دوی سره څنګه ده؟ ایا چې دا په خپل ژوند کې د دوی نه راضي دی که نه؟ دې باندې ډېر عمر هم تېر شوی دی، کاکا ږیره نوره سپینه ده، ډېر خلک او ډېر تنظیمونه به یې لیدلي، د هغې په باره کې به ورسره فکر وي، اوس دغه د خلافت کوم مجاهدین چې دوی الله جل جلاله خلافت موږ ته راکړ، دغه مجاهدین اوس شتون لري، په کوټ ولسوالۍ کې ټول د کوټ ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده او لله الحمد د دوی په کنټرول کې ده. وبغږېږو کاکا سره، لومړی خو تاسو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ډېره مننه کاکا جانه، که راته ووایې چې د خلافت د مجاهدینو وضعیت تاسو سره څنګه دی په ټوله کې؟ الحمدالله، مخکې یو څه وخت د دې خلکو خلک هسې چټي ودرېدل، زړونه یې بېزاره شو، بس لاړل. اوس الحمدالله بېرته وطن هم ډک شوی دی او موږ سره یې اخلاق ډېر ښه جوړ دي او موږ ترې راضي یو، موږ ترې خوشحاله یو. موږ سره کومه بده وضع وه خو په شکر دا نه ده کړې نو. اول کښې چې کله دا خلافت راته کنه ځينې خلکو شکونه کول او دغه ميډيا ګانو او نورو خلکو مفکورې خپرولې چې دا دهشت ګرد دي او دوی خلک حلالوي او خلک د کورونو نه اوباسي اخره کښې اوله کښې خلکو سره دا فکر و ددغه سيمې خلک هم په دې ډار باندې د دې کلو د دې کورونو نه وتي چې دا خلک موږ بې ځایه وژني او الالیم او دوی لکه څنګه چې دغه رسنیو چارواکو دوی بدنام کړي وو په خپلو تبلیغاتو باندې هغه کفارو دا ته بدنام کړي وو لله الحمد اوس تاسو ولیدل چې دا څنګه خلک دي هغه خلکو ته مې پیغام څه دی او دا د دې خلکو نه خلافت د مجاهدینو نه ته څنګه څومره خوشحاله یې الحمدلله موږ ځنې ډېر خوشحاله یو غونډ ولس اوس ځنې خوشحاله دی ځکه چا سره کومه بده رویه نه ده کړې او الحمدلله موږ خپله مجاهدین یو بس اوس الحمدلله دلته کلاره کلاري ده ټولو ته مې دا پیغام ده چې راشئ خپل روزنیز ژوند ته ادامه ورکړي او خپل ژوند وکړي په خوشحالۍ او کلارۍ او ارامۍ سره نو دا چې اوله کښې زه د کوټ ولسوالۍ ته راغلم په پیل کښې تقریبا یوه میاشت مخکې دلته کم کم دوکانونه فعال وو اوس چې ګورم لله الحمد ټول دوکانونه خلاص دي او ټول خلک خپل کاروبار کوي او ټول خلک ښه خوشحاله دي ټول دوکانداران اوس ستړي شو خپل دوکانونه خلاص او خپل روزنیز ژوند ته ادامه ورکړه خپل کاروبار کوي ښه په خوشحالۍ او اطمینان سره نو کاکا جانه تا به نور تنظیمونه هم لیدلي دروس په وختو کښې تاسو خپله جهاد کړی دی که نه الحمدالله جهاد مې کړی نور خطاب سره په حزب اسلامي کښې هم جهاد کړی دی دوه نیم کاله جهاد مې دلته کړی دی خالص مولوي صاحب په تنظیم کښې خو الحمدالله هغه وخت کښې مونږ قربانۍ ورکړي دي اوس هم هر رقم قربانۍ ته تیار یو مونږ هم د پلرونو نه اورېدل چې د کوټ ماشاءالله ډېر تکړه مجاهدین وو دروس په وختو کښې روس ته یې ډېر غښت ماتوونکي ګوزارونه ورکړي دي او په خدای چې دا د خلافت مجاهدین تقریبا یوه نیمه یا دوه میاشتې مخکې دا ماشومان زما سره یاد ننراته چې ورته مې چې بازار ته لاړ شئ اور دبلي راوړه یا یو بل شي شی راوړه نه به راتلل هلته داعش ته مونږ راغلي اوس الحمدلله کومه وضع چې روانه ده خلک اوس را روان دي ټول کورونه تاسو خپله ګورې ډک شو دوکانونه دا شکر ډک شو بازارونه ډک دي نو یو شي کمی هم شکر دی نه شته دا ماشومان دي بچیان دي څنګه وراره جانه ښه نو ګران مجاهد دا ډېر په غور اوري دې سره به خبرې وکړم چې دا د ځوانانو ته څه پیغام لري له هر څه نه مخکې تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله قدرمنه تاسې د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو ته ځان رامعرفي کړئ مهرباني زه عمر خطاب نومېږم، د خراسان ولایت یو مجاهد یم. نو عمر خطاب صاحب ستاسې ځوانانو ته پېغام څه دی؟ مهرباني وکړئ ځوانانو ته څه ویل غواړئ؟ څه پېغام ورته لرئ؟ زما د ځوانانو ته دا خطاب دی، ای ځوانانو راشئ د الله رب العلمین دین قرباني غواړي، موږ او تاسې باید چې د الله رب العلمین دین لپاره ځان ټوټې ټوټې کړو. که موږ او تاسې دا غفلت کې ژوند تېر کړو، دا زموږ خویندې په جېلونو کې ډېر سختې بې عزتیانې کېږي، علما بې عزته شول، مدرسې بمبارې شولې او نور چاپې زموږ په وروڼو باندې کوم چې ځان ته مؤمن وایي، مجاهد وایي، هغو باندې چاپې ووهل شولې. دا زولنو کې والله العظیم موږ او تاسې ته دا سترګې غړولې دي چې کله خلافت زمریان دا ټول جېلونو خلک انسان محبوب دی ځکه چې د الله لپاره وجنګېږي وجنګېږي وجنګېږي مخامخ لګېږي او مخ هم وانړوي او دې ته الله رب العالمین خاندي چې کله رب موږ ته وخاندي والله العظیم نو دې نه بل غټ نعمت یې او که نه بد دی چې موږ او تاسې هم خپل ځان ته رب وخاندو په همدې هیله او مرخطاب صاحب چې ځوانانو دې پیغام اورېدی او لږ د خپل مړه ضمیرونه را ویښ کړي له تاسې نه ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت را کړ شاته کوي او وایي چې یاره دا یو فتنه ده او دې سره به وروسته ګورو او صبر کول په کار دي نو دا سوچ غلط دی ځکه دا سوچ ما هم کاوه اوس چې دلته راغلم الحمدلله په خپلو سترګو مې ولیدل چې دلته هغه سړی نه چلېږي چې کوم د د الله د دین نه لږ سرغړونه کوي او هغه په خپلو عبادتونو کښې کمزوروالی کوي ځکه دا خلافت اسلامي یو د الله سب دی که دېله څوک راغله که څوک رانغله د الله مخ په وړاندې داسې وړي، مونږ به داسې نه وایو چې مونږ خلافت اسلامي ته راغلي یو، مونږ به داسې وایو زړه کې چې مونږ د خپل ځان خلافت اسلامي ته وقف کړ، ځکه زمونږ په نه شتون باندې او په شتون باندې خلافت اسلامي ته هېڅ تاوان او ضرر نه رسېږي. قاري صاحب! څه باعث وه چې تاسې خلافت ته راغلئ؟ د علت په اړه راته ووایه. الحمدلله ډېره ښه پوښتنه دې وکړله. زما همدغه باعث و چې مطالعه مې وکړله او په هر څه باندې مې ځان پوه کړ، خو صرف په یو خبره به زما دماغ نه خلاصېدل چې ما به هر څومره کوشش وکړ، د خلکو خبرې به مې واورېدې نو هغه به ما ته ویل چې دا رېډیو یو داسې پروګرامونه لري چې هغه بغیر د داسې یو ځي نه نه چلېږي، په غرونو کښې نه چلېږي او دا نه کېږي دا نه کېږي، دا داسې یو د طواغوتو په لاس کښې ده. نو ما به ډېر سخت سوچ کاوه. اوس چې دلته راغلم الحمدالله د راډیو کار کوونکي زما خوا کښې ناست دي او ستاسو په شان اشخاص ناست دي، الله دې ستاسو حفاظت وکړي، الله دې زمونږ د ټولو مراکزو حفاظت وکړي، الله دې زمونږ د ټولو ادارو حفاظت وکړي، الله دې زمونږ د شیوخو حفاظت وکړي، ځکه دلته زه ډېر سخت خوشحاله یم، هېڅ مې زړه نه کېږي چې د دې ځي نه الله ما وباسي. او الله پاک نه دا سوال کوم چې یا الله پاکه ما نه په دې خلافت اسلامي کښې یو کار واخیستلی که او دې خلافت اسلامي کښې ما یو داسې وچلوه چې د خلافت اسلامي نه مونږ کو دلته کار وکړو که کار ونه کړو الله پاک دا سب مخ په وړاندې وړو خو یا الله مونږ په کښې استعمال کړه چې سبا ته زمونږ نه پوښتنه کوې چې مونږ هغه پوښتنې جواب تا ته وکړو او ټولو ته مې دا پیغام دی چې دا مه وایئ چې صبر کول په کار دي او دا زړونو نه دا خبره صفا لرې کړئ او اراده وکړئ ان شاءالله چې اراده مو کړل الله پاک هم خپله دغې صف سره شاملوي ان شاءالله ان شاءالله ډېره مننه جزاک الله خیرا ستاسو نه ډېره زیاته مهرباني چې زما اواز هم د اورېدونکو تر غوږونو ورسو په ټوله کې دې ځوانانو ته پېغام څه دی؟ ټول ځوانان باید د اسلامي خلافت د سیوري لاندې ژوند تېر کړي او دلته راشي، د کفارو په مقابل کې وجنګېږي، یا قلمي جنګ او یا جنګ په میدان کې لاړ شي، ټوپک واخلي او یا راشي د قلم په هغه باندې جنګ وکړي. اوس دا غونډ مسلمانان که چېرته واقعا ځان ته مسلمان وایي، دا ځوان یې ځان ته ځوان وایي او دا احساس لري، نو ټول مؤمنان سره وروڼه دي، که نه؟ که چېرته یوه خویندې یو ببغم لېږلی او د زندان څخه وایي، که چېرته تاسو زموږ وروڼه استئ، نو وایي تاسو زموږ انتقام والئ او که چېرته زموږ وروڼه ناست وي بیا تاسو مسلمانان نه يي نو دا سوال دوی ته هم راجع کېږي که چېرته دوی مسلمانان يي نو راځئ چې د اسلامي نظام اوس دا غونډ هغه دوه ځایه شوي دي یو اسلامي دولت دی نور غونډ طواغیت جمهوري دولتونه دي که چېرته دوی سره احساس شي ځان ته مسلمانان وایي او راشي د اسلامي خلافت د سور لاندې ژوند تېر کړي قاري صاحب عبدالله له تاسې به وپوښتم چې ستاسې په ټوله کې ځوانانو ته پېغام څه دی؟ دا چې ځوان په ټولنه کې د ملا د تېر حیثیت لري، تاسې څه پېغام ورته لرئ؟ مهرباني. زه دا ځوانانو ته دا خبره کوم چې تاسو راسئ اسلامي خلافت ته او نور د غفلت خوبونو نه را ویښ شئ، تاسو د الله نه ووېرېږئ، ځکه چې نن سبا په دنیا کې دوه ډلې دي او درېیمه ډله نشته، ځکه یو د اسلام ډله ده او چې هغه د خلافت اسلامي ده او دویمه ډله چې ده هغه د کفارو ډله ده، هغه مرتدین او مشرکین او نور کفار دي، زما عزتمندو! زه تاسې ټولو ته دا بلنه در کوم چې راشئ د اسلامي خلافت د سیوري لاندې نور ژوند اختیار کړئ، ځکه چې دې کفارو په موږ باندې څه نخرې او څه لوبې په مسلمانانو باندې وکړې، ځکه زنانه یې بې عفته کړي دي او بندیانې کړي دي، ځوانان بندیان دي، څومره مجاهدین بندیان دي، څومره علما بندیان دي او صحیح دعوه څوک نه شي چلولای، نو د کفر د سوري نه د اسلام سوري ته راشئ، ځکه چې حدیث پاک کښې راځي، الجنة تحت ظلال السیوف. جنت یې د تورې سیوري لاندې ده نو زه تاسې ته دا بلنه در کوم چې تاسې راسئ نور د خلافت د سیوري لاندې ژوند اختیار کړئ او نور د غفلت خوبونه پرېږدئ او د غفلت او د عیش او عشرت زندګي نه راووځئ او نور د اسلام د بیرغ لاندې زندګي اختیار کړئ له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم قاري صاحب عبدالله الله دې ژوندی لره له تاسو نه هم ډېره مننه کوو چې موږ ته مو تاسو وخت را کړ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو همدا شېبه د یو بل ځوان سره غږېږم چې دا ځوانانو ته څه پیغام لري لومړی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو له هر څه وړاندې د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو ته ځان رامعرفي کړي مهرباني منا نامیم حذیفه شې او اسلامي خلافت ځې مجاهد ېم. حذیفه صاحب ځوانانو ته مو پیغام څه دې. جوانانان منا یو پیغام هم شې که ایمه ایزرا فکرو د اسلام ګره ده که نن سبا مسلمانانو سره کورقم زلمیلا شروع شې او مو یهود او نصوارا کفار مرتدین بو سخت سخت زلمیلا ګان مسلمانانو سره او مه جرمه دې که مه الله رب العالمین نه دین سا کوچخاړی چین. وای مه مخلی مسلمانانه ګورۍ کن بندی خانیلای وای کن او مه مسلمانانه مه شهیدان کۍ کن و ایمان خل فکر او سوچ و دسا اسلام ګوره ده که یما یا کفری نظام نله زندګی کاکه ده ی قوی بی غیرت زندګی شی ای اسلامی امت اس جواننی امیس امیس کفار او مرتدین امیس یهود او نصوارای قران کرم اس توهین نه ککن. قرآن کریم نه جو تلې جان رسول الله صلی الله علیه وسلم از توهین نکه کن مسلمانانو نه سیاسر لسا توهین نکه کن او مسلمانان جیرلای کو چه مه خبیثنه مه کفره نه وای چین وای اما از را سوچ او فکر و دشام گره ده او یه زندگو که کمی کتی زندگو که اما شیه دنیا کو چه یه زندگو ختم با الله رب العالمین امؤ دې پرسان کا پرسان که امه امه مو کفري نظام نه له زندګي کا ګاچه ده ولا او برا یو ایمان کو چې ضروري شی شي او امه یا کفر نه ساحله سا کو چې زندګي کا ګاچه ده او امه مو مسلمانان که مو یهود او نصارا میا تکا تکا کې کن شهیدان کې کن بمبار کن وای اما میان تیار نه باکه ده اما وای کره قمی منو چه اما باید میان تیار بوده او مو یهود او نصارا او ده میو ده انتقام ګره ده که الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم مګا اګه اما الله رب العالمین دین سا حفاظت سا نکه ده او الله دین خاطر نور ده جهاد میدان کوچنی ده وایي الله رب العالمین ایمو ده یو قیمتي شی که دین شي می ایمو ده الله ګوریګي وایي می خاطر که ایما دین و محفوظ وي او کفر منافقت و ده بچ به ده وایي ای ده اسلامي خلافت کوچنی ده که ایما دنیا و آخرت و کامیاب بي چی جوانان هم یو پیغام هم شي که ایما مو فسق و فجور منافقت و کفر و ده وړه ده موږ منافقت او کفر او ای ده اسلامی خلافت کو پلا شریک به ده او ز یی آزاد او مستقل زندګی که ده یی مستقل آزاد زندګی شی ای الله رب العالمین از بندګیا شی هر قسم کفر شرک بدعات رسم او رواج بلکل هر کش هر شیلا بند شی الله رب العالمین از قانون او شریعت یی جاري شي هيڅ قسم يا الله رب العالمين از نافرمانيا نه بګا ان شاء الله الله رب العالمين فضل سه دي وای ایمان میرا یو پیغام هم شي کیما یې ده یې آزاد زندگی کا ده او ای الله رب العالمین از بندگی سا کا ده ورکو ده از بندگی نه توید نه تواغوت از بندگی توید او نه نفس او خواهش او شیطان از بندگی سا ده مشعله وړه ده او ای الله رب العالمین از بندگی سا کا اگه اړه کا ده که صحیح مسلمانان است اما الله شر صحیح ایماندار است وری اله الله رب العالمنس بندګۍ سره صحیح کده او اسلامی خلافت په لاس شریک بده او مه ای حقیقی شریعت او حقیقی اسلام خاطرې اسلامی خلافت په لا ایمه شریک بده مه میکو چه ایمه شامل بده که ایمه دنیا او آخرت و کامیاب یې جوانانو نو یو پیغمم شې. ډېره زیاته مننه حذیفه صاحب، په دې هیله چې ځوانانو به ستا پیغام اورېدلی وي، له تاسې نه ډېره زیاته مننه کوم. او دلته مجاهدین په دغه حالات کې دي، په سختو سختو حالاتو کې دي، شهیدان کېږي، بندیان کېږي، هغوی ته هلته څنګه دا ژوند خوند ورکوي؟ زه په دغه سوچ کې یم او زه دغه سوچ کې یم چې دوی الله رب العلمین د دې جهنم نه بچ کړي او د جنت جنت والا جوړ شي او دلته راشي د اسلامي سولې لاندې ژوند وکړي هغوی. نو نافع صاحب همدې ځوانانو ته ستا پېغام څه دی؟ څه ویل ورته غواړې؟ زما پېغام هغوی ته دغه دی چې الله کریم په قرآن کې فرمایي، انما المؤمنون اخوة، که دوی چېرته وايي چې دا زموږ خورګانې دي، خو دوی دې راشي په هغوی دې غیرت وکړي او که دوی وايي چې زموږ دوی څه نه دي، نو بیا دوی د اسلام د چوکاټ نه وتي دي، دا بیا مرتد دي، کافر دي دوی، نو زه دوی ته دا پېغام لرم چې را دې شي د خلافت سره دې یوځای شي، د خلافت د ازمریانو سره، اسلامي خلافت ته دې راشي او ځان دې ټوټه ټوټه کړي، ځان دې قرباني کړي. دغه لږه زندګي ده دا به ختمه شي خو بیا ابدي زندګي را روانه ده هغه ډېره اوږده زندګي ده په یو حدیث کښې راځي که دا ټوله دنیا د ږدنو د دانو نه ډکه شي او سل کاله بعد یو مرغه راځي او یوه دانه ترې وړي هغه دانې به خلاصې شي خو هغه زندګي بیا نه خلاصېږي نو زه هغوی ته دغه پیغام لرم چې را دې شي او د خلافت سره دې یو ځای شي او دغه خلافت ان شاء الله دا به په ټولې نړۍ باندې حاکمېږي که مونږ یو که مونږ نه یو مونږ ته دا کوم ضرورت نه لري یا مونږ دغه ځوانانو ته هېڅ ضرورت نه لرو نه یې ورته دغه زمونږ دغه دین دغه سپېڅلی دین هغوی ته کوم ضرورت نه لري مونږ دغه دین ته ضرورت لرو چې مونږ د دې د حاکمیت لاندې ژوند وکړو او مونږ دغه په ځان کښې هم راولو او نورو مسلمانانو ته یې هم وښیو یوه خبره زما نه پاتې وه هغه دا ده چې مخکې به مونږ ته خلکو ویل چې تاسو د پاکستان د آیسۍ خلک استئ، په مونږ به بده لګېدله، هغه یقیني خبره وه په مونږ بده لګېدله ځکه چې مونږ د آیسۍ والا خلک نه یو، مونږ د الله دپاره قرباني ورکوله، د الله دپاره وو او الحمدالله همغه زمونږ قرباني وه چې الله رب العالمین خلافت راوست او مونږ هم ورته راوستلو او هغه خلک چې مونږ باندې به یې تورونه لګول چې دا د پاکستان د آیسۍ خلک دي هغه تاسو وکتل، تاسو یې اوس هم ګورئ چې هغه د پاکستان د آیسۍ سره دي او الله رب العالمین زمونږ نه جدا کړل او زمونږ داپاک سپېڅلی سبک الله رب العلمين دهغوی نه جدا کړو او مونږ مونږ ټولو خلقو ته معلوم شو چې دا پاک او سپېڅلي خلق دي انشاالله. جزاک الله له تاسو نه ډېره زیاته مننه نافع صاحب. او تاسو نه هم ډېره مننه چې مونږ ته مو وخت راکړ دا قیمتي وخت السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. مخکې د هر څه نه د خلافت غږ راډیو اورېدونکو او مینه والو ته سلامونه او نېکې دعاګانې ډالۍ کوم. پس له سلامه، زما نوم عبدالله مخکې په القاعده په نوم شهرت لره. د ما پیغام ځوانانو ته دا دی چې راشئ اسلامي خلافت ته او نن الله جل جلاله موږ ته ډېره زرینه موقع راکړې ده له کفارو او مرتدینو نه د انتقام د اخیستلو او ډېرو مسلمانانو دا چیغې وهلې او ملایانو په مسجدونو کې هم چې اسلامي خلافت راولې نو الله جل جلاله دې مؤمنانو دا سوال قبول کړ، که محصلین یئ، که د مدرسو طالبان یئ، که په نورو تنظیمونو کې یئ، که په کورونو کې ناست یئ، نو راسئ د الله لپاره د اسلامي خلافت مټې مضبوطې کړئ او د کفارو او مرتدینو زړونه خفه کړئ. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمة.